د افغانستان اسلامی امارات د شریعت غږ رادیو څلور وی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ د شریعت غږ راډیو خپرونې له همدې شیبې پیل شوې د نن ورځې په راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د غزا له ډګره خپرونه هم درته وړاندې کوو هیله ده تر پایه را سره واوسئ په مینا مینا ورنه واورئ پیغامونه شریعت لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو تلاوت اې مؤمنانو! په اسلام کې پوره پوره داخل شئ او د شیطان په پلونو پسې مه ځئ، بېشکه هغه تاسو ته څرګند دښمن دی. نو که وښویېدئ وروسته له هغه چې څرګندې نښې هم درته راغلې، نو پوه شئ چې بېشکه الله برلاسی، حکمت لرونکی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کوم شخص چې شخړه او جنجال پریږدي په داسې حال کې چې دی پر حق وي نو د ده لپاره د جنت په منځ کې محل جوړیږي یعنی یو څوک چې په یوه دنیوي موضوع کې شخړه او جنجال پریږدي نو د ده لپاره د جنت په منځ کې محل جوړیږي د ربیع الاول د میاشتې پنځه ویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د دسمبر د میاشتې له درېیمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د غزني ولایت په ناوا او بدخشان ولایت په شهر بزرګ کې ګډ دښمن څوارلس تنه ملکیان شهیدان او ټپیان درې شپېته نقلیه وسایط یې سوځولي دي د بلخ ولایت په کشنده کې اربکی قومندان او یوولس ګوډاګیان مړه او ژوبل شول د کندهار ولایت په شاولی کوټ او نیش ولسوالیو کې اووه تنه مزدور عسکر وویشتل شول د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې څلور تنه مزدور عسکر ووژل شول له هغوی څخه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي رانوسته په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې تیر ماښام د هلمند ولایت د اسلامي امارت نظامی مسول او والی الحاج ملا عبدالمنان اخوند د امریکایي اشغالګرو په یوه ناځوانمردانه بمبار کې د شهادت لوړ مقام ته ورسید چې د خپلې پیاوړې مبارزې او تدبیر له مخې د هلمند ولایت پنځه نوي سلنه خاوره د امریکایي او مزدور رژیم له شتون څخه پاکه کړه او د اسلامي امارت واکمنۍ ته یې پراخه زمینه مساعده کړه الحاج ملا عبدالمنان اخوند به زموږ د مجاهدینو لپاره د یوې قدوې او نمونې په حیث په زړونو کې باقي پاتې وي میړانه او بهادري به یې نورو مجاهدینو ته درس وي شهید ملا عبدالمنان اخوند په هلمند ولایت کې لکه ځان غوندې سلګونه نور افراد او مشران روزلي چې د اشغالګر او مزدور دښمن په وړاندې به جهاد او مبارزه په لا ښه وجه پر مخ وړي ولله الحمد اسلامي امارت د الحاج ملا عبدالمنان اخوند شهادت د مسلمان ولس او اسلامي امارت لپاره لویه ضایعه بولي خو ورسره مجاهدینو، ملت او ټولو مخلصینو ته ورپه زړه کوي چې شهادت زموږ د هر مشر او کشر ملګري او مجاهد ستر ارمان دی. په شهادتونو سره نه زموږ صف کمزوری کیږي او نه هم د الله تعالی دین او جهاد پاتې کیږي. الله تعالی به د شهیدانو پر ځای نعم البدل او لا ډېر پیاوړي ملګري او مشران راکړي. خو مهمه خبره دا ده چې موږ باید د خپلو مخلصو، مطیع او زړورو مشرانو لاره تعقیب کړو، د هغوی پر نقش و قدم باندې تګ وکړو او د هغوی مبارزه ژوندۍ وساتو. دښمن هم باید فکر ونه کړي چې د مشرانو په شهادت سره به زموږ اراده کمزورې یا به دوی کوم پرمختګ وکړای شي، بلکې برعکس به زموږ د مشرانو شهادتونه د مجاهدینو احساسات او جذبې لا ډېرې څپاندې د زړه بوږنوونکو وحشتونو په لړ کې تېره شپه لس بجې امریکایي اشغالګرو او د دوی لخوا افغان وژنې ته کرایه شوو قاتلانو یې د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ په بازار وحشیانه چاپه ووهله چې کابو شپږویشت ساعته یې دوام درلود له سیمې د ورکړل شویو خبرونو له مخې دغه ستر بربریت کې ګډ دښمن درې تنه عام کلیوال په شهادت رسولي او پنځه تنه یې له ځانه سره وړي دي په دې برسېره یې اتلس ارادې موټر پنځه څلوېښت موټرسایکل، یو د تېلو پمپ، یو باب مستري خانه او یو د تېلو ټانکر سوځولي. د ولسوالۍ ودانۍ، د بازار جامع مسجد او ګڼ شمېر دوکانونه یې تخریب کړي، د دوکانونو مالونه او قیمتي اجناس یې چور کړي او شخصي ملکیتونو ته یې دروند مالي زیان اړولی دی. په ملکي وګړو د مزدور دښمن د مظالمو په لړ کې تېره شپه یولس بجې د بدخشان ولایت شهر بزرګ ولسوالۍ اړوند ابګنده سیمه کې شریر اربکیانو د ملکي وګړو سراچه ډوله موټر لومړی درولی روپۍ او قیمتي وسایل یې ترې اخیستي وروسته یې یو موټروان او یوه ښځه په ډیره بیرحمۍ سره په شهادت رسولي او څلور تنه یې ټپیان کړي دي. د بلخ ولایت کشنده ولسوالۍ اړوند سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې شاوخوا دوه ساعته یې دوام درلود. د راپورونو له مخې دغه اتلوال برید کې د یادې ولسوالۍ د اربکیانو عمومي قومندان مخدوم خیبر له شپږو تنو نورو مزدور اربکیانو سره ځای پر ځای ووژل شو، پنځه تنه ګوراګیان مرګوني ژوبل، یو ثقیل، یو کلاشینکوف څلور لاسي بمونه، دوه موټر سایکلونه او یوه لوی اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند ځنګله په سیمه کې د کمپنۍ په پوسته وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز بېګا ماښام د میانشین ولسوالۍ اړوند د پوستې دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول. د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ اړوند د کیمپ په سیمه کې بیګا مخستن نه نیمې بجې د مزدوري اردو پر دوو پوستو د مجاهدینو له لوري د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د یاد ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شملاني په سیمه کې بیګا مخستن نه بجې د مزدوري اردو د پوستې دوه تنه عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول یو بل خبر وایي چې په یاده سیمه کې بیګا شپه نهه بجې د مزدوري اردو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د ګدیشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې بیګا ماخوستن نهه بجې د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې له امله یې رینجر ویجاړه او پکې سپاره دوه تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته په مزدور دښمن د بریدونو په لړ کې تیره ورځ ماسپښین یوه بجه د کندوز ولایت دشت ارچي ولسوالۍ اړوند کمال او جمال سیمه کې د ولسوالۍ ترڅنګ د مزدور عسکرو تعرضي هڅه د مجاهدینو لخوا شنډه کړل شوه د معلومات له مخې دغه دوه اړخیزه نښته کې د مزدور دښمن څلور ګوډاګیان وژل شوي او د نور زیان په اړه لا تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اړوند د نیزګان په سیمه کې دوه تن اربکیان محمد داود او عین الدین د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول په یو بل خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه دوې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګردخوله په سیمه کې د اربکیانو پر مرکز وسلوال برید ترسره شو چې تر دوه ساعتیزې جګړې وروسته د دښمن یو مرکز فتحه دوه تنه اربکیان ژوبل، پاتې یې په تېښته ولاړل. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د اقمس او یک پسته په سیمو کې تېره ورځ څلور تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د تخار ولایت ینګي قلعه ولسوالۍ اړوند هزاره قشلاق په سیمه کې په مزدور دښمن برید ترسره شو. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې دغه برید کې که مینوالو مجاهدینو د موسی په نوم د شریر اربکي قومندان په ګډون څلور تن اربکیان وژلي دي. همداراز یو کلاشینکوف، یو راکټ او یو شمېر نورې وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د بازار تیل پروشي د جادې سره د مزدور قومندان نصیري سیلاب ورور علاوالدین یو تن ملکي وګړی چې د زیرکو د کوک د کلي اوسېدونکی او یو موټر چلوونکی و په ډیره بې رحمۍ سره شهید کړی او یو بل ملکی وګړی محمد عوض د کوک د کلي اوسیدونکی له ځانه سره وړی دی. قومندان نصیري سیلاب دوې ورځې وړاندې د مجاهدینو په جګړه کې وژل شوی و. د خوست ولایت د مرکز اړوند خانیخوړ سیمه کې د مزدور دښمن د تلاشۍ په پوسته باندې د مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو برید ترسره کړ د معلومات له مخې جګړې پوره نیم ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې مزدور دښمن ته زیان اوښتی خو د شمیر په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ مرکز باندې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو برید ترسره شو له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې دغه برید کې دوه تنه مزدور عسکر قتل او یو بل ژوبل شو وروستی خبر دا چې د کونړ ولایت منورې ولسوالۍ اړوند د کاړکنډو د پوستې په مزدور عسکرو باندې د مجاهدینو لخوا برید ترسره شو. د راپورونو له مخې په پیاده ګوډاګیانو ترسره شوي دغه برید کې مزدور دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې لا نه ده ترلاسه شوې. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو امریکا و ناتو هیچ وقت دوست و خیرخواه ملت ما نبوده و تا حالا جز فریب و کشتن ما دیگر خدمتی به ما و خاک ما نکردند د امریکا د دفاع وزیر د خبرو په اړه د اسلامي امارت د ویاند څرګندونې د ملټري ټایمز په نامه یوه غربي خپرونه د امریکا د دفاع وزیر جیمز مټیس له خولې لیکي چې امریکا د افغانستان قضیه حل کول غواړي خو له دغه هیواد څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو تکل نه لري مټیس دغه خبرې د رینګن په ملي دفاعي بنسټ کې کړې دي اسلامي امارت د امریکا دفاع وزیر مټیس او نورو چارواکو ته ورپزړه کوي چې افغان مسلمان او غیرتي ولس کلک مصمم دی چې امریکایي اشغالګر ځواکونه به په دې مجبوروي چې له افغانستانه ووځي دا چې اسلامي امارت د سیاسي لارو څخه هم د امریکایي اشغالګرو د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي دا په دې معنا نه ده چې ګواکې په نظامی برخه کې به امریکایي اشغالګرو ته څه نه ویل کیږي او یا به له افغانستانه څخه وتل او نه وتل د امریکایي جنرالانو انتخاب وي اسلامي امارت امریکا ته فرصت ورکړی که له سیاسي بې مصرفه لارې څخه غواړي چې د افغانستان اشغال ته د پای ټکی کښېږدي او خپلې مشروع اندېښنې رفع کړي موږ دا موقع ورکوو او که چیرې امریکایي چارواکي او جنرالان په دې فکر وي چې اشغالګر ځواکونه به یې په افغانستان کې میشت وي او دوی به دلته په آرام سره ژوند کولو ته پرېښودل کیږي نو یو ځل بیا دې په خپلو خبرو له سره فکر وکړي موږ د جهاد له لارې نه ستړي کیږو او نه مایوسه کیږو د اسلامي امارت مجاهدین به د وروستي امریکایي اشغالګر عسکر تر وتلو پورې خپلې مسلحانه مبارزې او جهاد ته دوام ورکوي د امریکا د پوځي چارواکو لویه تېروتنه دا ده چې د تعقل او منطق لاره نه خپلوي، تل له سرزوري او سرټمبګۍ څخه کار اخلي او زور هر ځای نتېجه نه ورکوي. افغان مجاهد ملت حق لري چې په هره ممکنه لاره وي اشغالګر له خپل هېواده وباسي او په تېرو سلو کلونو کې دوه ځله مخکې هم اشغالګر انګرېزان او شوروي اتحاد له افغانستانه په وتلو مجبور شوي د افغانستان تر ټولو پراخ او ستر ولایت هلمند د کفري یرغل په ماتولو کې هم خپل د سترتوب حق ادا کړی دی د هغو شمیرو له مخې چې یرغلګرو د خپلو تلفاتو په اړه خبرې کړي په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو اشغالګرو نیمایي یوازې په هلمند کې وژل شوي دي هلمند له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د کفري یرغل پر وړاندې هغه نه تسخیرېدونکی سنګر او نه ماتېدونکی کمر ثابت شوی چې له بوشه ونیسه بیا تر بلیر براون اوباما او ټرمپ پورې د اشغالګرو ټولې پوځي ستراتیژۍ یې ناچله او خونسا ثابتې کړې دي هلمند د خپل مست رود په شان پرله پسې مست شوی او مغرور اشغالګر یې د خپل ایماني هیبت او افغاني صلابت په سیلاو کې لاهو کړي دي د اشغال په وړاندې جهاد کې د درست افغانستان په شان د هلمند کارنامې هم نامحدودې او بېشمېره دي چې دا لنډه لیکنه یې شاید احتوا نه کړای شي اصلي نوم یې ملا محمد رحیم و د امریکا ضد جهاد کې یو له مخکښو څیرو او سترو نظامي مشرانو شمیرل کېده چې بالاخره یې د اوږده جهادي ژوند په پای کې د شهادت ارمان هم ترسره شو شهید ملا عبدالمنان اخوند نږدې پنځوس کاله وړاندې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په فرهاد کلي کې په یوه متدینه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و له کوچنیوالي یې مدرسه په مدرسه د دیني علومو تلاش پیل کړی و تر دې چې کله د فساد او هرج مرج په وړاندې د افغانستان د مدرسو طالبانو قیام وکړ ملا عبدالمنان اخوند له همغه پیله د دې تحریک ملګری شو د کابل له فتح وروسته څه موده د کابل د خواجه رواش هوایي ډګر د مسؤل په حیث پاتې شو وروسته د هرات د هوایي ډګر مسؤل او بیا یې درې نیم کاله د شینډنډ د هوایي ډګر مسؤلیت وکړ ملا عبدالمنان اخوند د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال همیشه په نظامی عملیاتو کې برخه اخیسته او ډیر وخت یې په جهادي خطوطو کې تیریده نوموړی د افغانستان په لویدیځ مرکزي سیمو او شمال کې په ډیرو جنګونو کې برخوال و د کندوز په ولایت کې د نظامي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو او ډیره موده تر معالجې لاندې وو پر افغانستان د امریکا له یرغل وروسته چې کله د اشغالګرو پر ضد بیا عملیات پیل شول په لومړیو څلورو کلونو کې په هلمند کې جهادي بهیر نسبتا خاموش وو تر دې چې په 2015 میلادي کال د اومې میاشتې پر لومړۍ نیټه د اسلامي امارت مشرتابه ملا عبدالمنان اخوند د هلمند ولایت د نظامی مسؤل په حیث وټاکه د نوموړي د مبتکرانه کردار او نه ستومانه کېدونکي فعالیت په برکت په ډېره لږه موده کې په هلمند کې جهادي خوځښت د یوه څپاند آتش فشان په حیث راپورته شو له ګرمسیره تر نوزاده د هلمند په ساره او اوږده کې د اشغالګرو په خلاف جهادي عملیات له مخفي او انفرادي حالت څخه عالمي بریدونو او سترو تهاجمي حملو ته تغیر وکړ تر دې چې د یوه کال په جریان کې برتانویانو دا توان بایلود چې هلمند په یوازې سر کنټرول کړي نو ځکه یې له امریکایي ځواکونو مرسته وغوښته او لسګونه زره امریکایي پوځیان هلمند ته راغلل ملا عبدالمنان اخوند د 2008 میلادي کال تر نیمایي پورې د هلمند ولایت جهادي مسؤل و چې تر سرپرستۍ لاندې یې په هلمند کې جهادي خوځښت پرله پسې د قوت او پراختیا په حال کې و په همدې کال کې ملا عبدالمنان اخوند پاکستان ته د سفر په مهال پاکستاني چارواکو ونیو او څو کاله په پاکستان کې زنداني وو له خوشې کېدو وروسته یو ځل بیا د هلمند ولایت د جهادي مسؤل په حیث وټاکل شو دا هغه وخت چې د هلمند ولایت نږدې ټولې مهمې سیمې لکه نوزاد، مساکلا، سنګین، کجکی، ګریشک، مارجه، نادالی، باباجي، ګرمسیر، خانشین او د مرکز لښکرګاه مربوطات امریکایي ځواکونو اشغال کړي وو. کلي په کلي یې پاخه بیسونه جوړ وو او په ډیرو سیمو کې یې اربکیان راپنځولي او د داخلي عسکرو د پوستو او قرارګاوو جال یې خپور کړی وو. د هلمند ولایت د نظامي مشر په حیث د ملا عبدالمنان اخوند د مسؤلیت دوهم فصل هم د لومړي فصل په شان له کارنامو، حماسو، فتحو او لاسته راوړنو ډک و. د تیرو څو کلونو په جریان کې نه یوازې د هلمند له شمالي، جنوبي او زیاتره مرکزي سیمو څخه د بهرنیو اشغالګرو ټغر ټول شو او سلګونه بیسونه او مراکز یې فتح او له منځه یوړل شول، بلکې د موساکلا، نوزاد، سنګین او خانشین ولسوالۍ هم مجاهدینو ونیولې او د الله تعالی په نصرت یې له دې ټولو سیمو د اربکیزم فتنه او داخلي ګوډاګیان جارو کړل د ولسوالیو د پراخو فتوحاتو ترڅنګ په مرکزي سیمو لکه ګریشک، مارجه، نادعلي او د لشکرګاه په مربوطاتو کې هم پراخې سیمې د مجاهدینو لاسته ولوېدې. او یو ځل خو حتی د لشکرګاه ښار هم دې ته نږدې و چې فتح شي او سپین بیرغ ورباندې ورپیږي او سپین بیرغ ورباندې ورپیږي د تیرو څو کلونو په فاتحانه عملیاتو کې د هلمند ولایت د ګڼو نورو نظامی مسؤلینو ترڅنګ ملا عبدالمنان اخوند د لومړني مسؤل په حیث مخامخ او مباشر نقش درلود هغه سره له دې چې دښمن ته سخت مطلوب و مګر خپله یې په جګړو او تعرضي عملیاتو کې برخه اخیسته په خپل جسورانه فعالیت مطبوعاتي مرکو او د ژوندۍ قوماندې په توسط یې د مجاهدینو روحیات لوړ ساتل او د یوه ورزیده او زړور قائد نقش یې ترسره کاوه ملا عبدالمنان اخوند د هغو ایثارګرو او قربانۍ ته چمتو قائدینو له ډلې و چې ټول کال په سنګرونو کې میشت و او له مجاهدینو سره یو ځای ژوند کاوه هغه د ګوډاګي رژیم او یرغلګرو د بزدلو جنرالانو په شان مشر نه و چې له لرې پرتو مامونو اډو څخه قومانده ورکوي ملا عبدالمنان اخوند د عام مجاهد په شان د سنګر په خاورو خړ ژوند درلود او خپل ټول هست و بود یې د الله تعالی په لاره کې جهاد ته وقف کړي وو ملا عبدالمنان اخوند یو خوځند فعال او له جدیت څخه مالامال مجاهد وو په خبرو کې یې جدیت او عالي روحیه معلومېده ټول فکر او ذکر یې د فی سبیل الله جهاد او د کفري اشغالګرو د محوې او مقابلې په اړه وو پر جهادي صفوفو یې خورا دقیق کنټرول درلود او د هلمند ولایت غوندې پراخ ولایت او لسګونه زره مجاهدین یې په کما حقه بڼه اداره کول او د جهادي عملیاتو لپاره یې سوق کول ملا عبدالمنان اخوند تېره شپه نه بجې چې کله د ګریشک له ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ ته روان و د نوزاد رود په سیمه کې یې په موټر امریکایي بې پیلوټه الوتکې فایر وکړ او دغه د عزم او استقامت سمبول یې په شهادت ورساوه تقبله الله تعالی د نوموړي شهادت په روان جهاد کې لویه غمیزه ده خو که د تاریخ پاڼې راواړوو دغسې زړور مجاهدین په پای کې تل د شهادت په ګلګونه غیږ کې دمه شوي دي او الله تعالی د تلپاتې ژوند او ویاړمن عاقبت په نعمت نازولي دي شهید ملا عبدالمنان اخوند چې درست عمر یې په جهاد کې تیر کړی او د وخت تر ټولو جابر تاغوتي صلیبیان یې په ځان حیران کړي وو بالاخره یې د شهادت ویاړ هم هیله ده روغ جوړ او خوښ به یاست او د خپرونې تر پایه به مو ملتیا وکړئ د نن ورځې په خپرونه کې ځینې هغه حدیثونه درته وړاندې کوو چې له جهاده د ورسته کېدو څخه د نهې په باره کې راغلي دي له عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسې بیع عینه شروع کړئ د غوا لکۍ مو ونیوله په کرونده خوشحاله سوئ او جهاد مو پرېښود نو الله پاک به پر تاسو ذلت مسلط کړي او تر هغه پوري به دا ذلت له تاسو څخه نه لرې کوي چي تر څو بېرته خپل دين ته راونه ګرځئ. ابو عبيد الهروي په الغرين کتاب کي وايي چي د تبايع بالعينه مطلب دا دی چي يو سړی د بل سړي څخه يو مال په معلومو پيسو تر يوې ټاکلې مودې پوري واخلي او بيا دغه مال پر هغه باندي په لږو پيسو بېرته خرڅ کړي چې د نن سبا په اصطلاح کې دې ته پیمټ ویل کیږي او دې ته عینه ځکه وایي چې د عیني خاوند لره پکې نغدې پیسې پاتې کیږي چې هغه د دوو بولیو او نرخونو ترمنځ توپیر او فرق دی او یا ځکه چې عین هغه مال ته وایي چې هغه نغد او حاضر وي نو په دې ځای کې اخیستونکي دا ځکه اخلي چې خرڅ کړي او په مقابل کې نغدې روپۍ ترلاسه کړي ماوردي په حاوي کې ویلي دي چې دې ته عینه ځکه ویل کېږي چې دلته عین په سود سره اخیستل کېږي او عین دراهم او دنانیرو ته ویل کېږي د دې حدیث مطلب دا دی چې کله خلک جهاد پرېږدي او کر کیلي او نورو دنیوي کارونو ته مخه کړي نو پر هغوی به دښمن مسلط سي ځکه چې ټوله توجه به یې دنیا ته وي او د دښمن مقابلې ته به یې څه تیاری نه وي کړی نو له دښمن سره به د مقابلې توان نه لري له همدې کبله الله تعالی پر هغوی ذلت او عذاب نازلوي او تر هغه وخته پورې به له دې ذلت څخه خلاصون نه مومي تر څو چې بیرته د جهاد لارې ته ونه ګرځي د الله تعالی دین قایم او له اسلام او مسلمانانو سره مرسته ونه کړي د حدیث شریف حتی ترجعو الی دینکم له جملې څخه معلومیږي چې د جهاد پرېښودل مخ ترې اړول او له دنیا سره مینه کول له دین نه د وتلو او د دین پرېښودلو معنا لري نو له دې څخه به بله لویه ګناه چیرته وي کله چې مسلمانان له جهاد لاس واخلي نو الله تعالی به پر هغوی د فقر او غربت عذاب هم مسلط کوي کله کله به دا فقر او غربت په مال او دولت کې نه وي بلکې د دوی نفسونه به په فقر او غربت کې اخته وي ډېر حريص او بخيل به وي چې خلک به د دوی په حرص او بخل متلونه او مثالونه وړاندې کوي هر څوک چې په داسې حالت کې راګیر وي هغوی که په ښکاره مالدار هم وي خو نفسونه به یې وږي وي لکه چې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بډایتوب په ډیر مال او دولت پورې تړاو نه لري بلکې غنا هغه ده چې په زړه کې وي نو مالداري د زړه مالداري ده او فقر هم د زړه فقر معتبر دی نن سبا چې خلک موږ په کوم حال کې ګورو چې دوی کله جهاد پرېښود او د دنیا ډول ډول حرامو او حلالو کسبونو ته یې مخه کړه نو الله تعالی د دوی پر زړونو فقر مسلط کړ د دوی په زړونو کې د شومتوب او بخیلتوب زور سو چې په نتیجه کې دوی د ډیرو واجبي حقوقو له ادا کولو څخه ډډه وکړه او د پیسو ګټلو لپاره یې ډیرو حرامو کسبونو ته لاس واچاوه دا ځکه چې د دنیا عظمت د دوی په زړونو کې کښېناست او د دنیا لږ شی دوی ته ډېر برېښي حرص او تمې ذلیل کړي دي هر کس چې ګوري پر هغه به ذلت غلبه کړې وي ځکه دی به هغه کس ته چاپلوسي کوي چې د ده په فکر رزق ورته د هغه له پلوه راځي تمې او لالچ ورڅخه د مال بندګان جوړ کړي دي د کوم سړي نفس او زړه چې غني وي هغه آزاد دی او د چا زړه چې غني نه وي هغه په حقیقت کې فقیر دی هغه که ظاهرا مالدار هم وي خو په زړه باندې یې غربت مسلط سوی وي هغه مجاهد چې توره د مال ګټلو وسیله وي هغه بالکل فقر او ذلت نه احساسوي ځکه هغه د خپلې تورې په زور غنیمتونه نیسي له الله تعالی څخه پرته پر هغه باندې د بل هیچا احسان نه وي او بل دا چې غنیمت یې له شکه صفا او خالص حلال دی نو دا ځکه په زړه کې د نور او رڼایي سبب ګرځي او د بخل کنجوسي او حرس او ته مې له تورو تیارو څخه د نجات او خلاصون سبب ګرځې همدا شان که مجاهد په ظاهره خالي لاس هم ښکاري خو په حقیقت کې هغه غني وي ځکه چې د هغه شعار عزت او عظمت دی د هغه په زړه کې غلامي او ذلت نسته اګر که د هغه ظاهري لباس فقیرانه او کمزوری وي پر هغه باندې د الله تعالی دا قول ښه منطبق کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فسوف یأتی الله بقوم یحبوهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ډیر ژر به الله تعالی داسې یو قوم راولي چې هغوی به له الله تعالی سره مینه کوي او الله به له هغوی سره مینه کوي د مؤمنانو لپاره به نرم وي او د کافرو لپاره به سخت وي او د الله تعالی په لاره کې به جهاد کوي کوم خلک چې د شک له لارې مال ترلاسه کوي او د خپل حرص په وجه د خلکو په وړاندې د محتاجۍ سرونه ټیټوي که هغوی په ظاهره معزز ښکاري خو زړونه یې په ډول ډول ذلتونو کې راګیر وي او که ظاهرا د قسمه قسمه مالونو له وجې مالدار ښکاري خو په زړه کې د هیلې او حرص په وجه فقیر او ذلیل وي په عربو کې یو متل دی چې خراب او ذلیل کسبونه په خلکو کې ناوړه او بېکاره اخلاق پیدا کوي د حضرت علي کرم الله وجهه قول هم د دې خبرې تایید کوي، هغه فرمایي، د الله تعالی په لاره کې جهاد کول د جنت له دروازو څخه یوه دروازه ده، څوک چې د الله تعالی په لاره کې جهاد پرېږدي، الله تعالی پر هغه ذلت او رسوایي مسلط کوي، په مصیبت یې اخته کوي او د ذلت په حال کې به ظلم زغمي، په ډول ډول ذلتونو کې به راګیر وي او له انصاف څخه به محروم وي. ابو هريره رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې مړ سي او هغه نه غذا کړې وي او نه یې هم په زړه کې چیرته د جهاد نیت کړی وي نو هغه د منافقت په یوه څانګه کې مړ سو همداراز له ابو امامه باهلي رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې نه غزا وکړه او نه یې غازي تیار کړ او نه یې د غازي د کور حال او احوال واخیست الله تعالی به هغه د قیامت له ورځې وړاندې په یو سخت مصیبت کې راګیر کړي امام قرطبي رحمه الله وایي چې که چیرته ټول خلک له جهاد عمومي بې پروایي او غفلت وکړي نو یو سړی به خپل مسؤلیت څنګه ادا کوي د دې جواب دا دی چې دغه یو سړي ته په کار دي چې هغه د یو مسلمان قیدي فدیه ادا کړي او هغه له قیده ازاد کړي. په دې طریقه هغه دومره لوی کار وکړ چې د نورو خلکو په ملګرتیا کې یې نه سو کولای. ځکه چې که د مسلمانانو مالداران را غونډ سي او په ګډه د مسلمانانو اسیرانو فدیه ورکړي نو د هر یو په برخه کې به له یو درهم څخه هم لږ پیسې راسي خو هغه دا ټولې پیسې په یوازې ځان ادا کړي. په هر مسلمان باندې لازمه ده چې که چیرته توان یې درلود نو په یوازې ځان دې جهاد وکړي او که د دې توان یې نه درلود نو یو مجاهد ته دې د جهاد سامان او خرچه برابره کړي. جهاد د نیکمرغۍ ضامن دی جهاد د ولسونو عزت او شرف دی جهاد د نجات لار ده جهاد توره ده، جهاد ډال دی، جهاد د هر متجاوز په وړاندې فولادي دیوال او حسن حسین دی، جهاد مو د ځان، مال او عزت ساتونکی دی او جهاد مو د پیغمبر تګلاره، د نیکونو میراث او د الهي دین د نفاذ یوازنی لامل دی. ای له جهاده مخ اړوونکې! ای د اسلام او وطن له حفاظته تښتېدونکي ای د توفیق او د حق له لارې ځان ساتونکي پوه سه چې ته د جهاد پرېښودو په وجه له اصلي بري او کامیابي څخه محروم او د حق له لارې لرې سوی کاش ته هم له بهادرو مجاهدینو سره په جهاد کې شریک وای او خپل ځان او مال دې د الله تعالی په لاره کې لګولی وای خو افسوس چې ته له دې لویې نیکبختۍ څخه څه شي منع کړی جهاد او معرکو ته له ننوتلو څخه څه شی ستا د پښو ځنځیر جوړ سوی؟ د الله تعالی په لاره کې د نفس او مال له قربانولو ته څه شي بخیل کړی؟ یا خو د مرګ ویرې وروسته کړی او یا هم اوږدو امیدونو یا له خپل ګران مال او له کورنۍ څخه جدایي درته ګرانه ده یا د خپلو زامنو، خادمانو، خپلوانو او دوستانو څخه وتل درته ګران دي. ای د جهاد له برکته محرومه! ستا د دې محرومتیا سبب یا خو ستا وروڼه دي او یا هم ستا نژدې دوستان یا ته په داسې نېکو کارو کې مشغول یې چې جهاد یې درڅخه له یاده ویستلی یا د خپلې ښکلې مېرمنې او لوړ شهرت په وجه له جهاده ورسته شوی یا ستا عزت او منصب ستا د پښو زنځیر جوړ شوی دی، یا په خپل ښایسته کور او باغونو باندې مین شوی یې، یا دا چې ستا ډېرې قیمتي جامې او خوندور خوراکونه تا جهاد ته نه پرېږدي. له دې شیانو پرته بل څه داسې نشته چې تا له خپل ربه لرې او د جهاد له نعمته محروم وساتي. په الله قسم! کومو شیانو چې ته له جهاده محروم کړی یې، دا درته بالکل ښه نه دي او دا بالکل له تا سره نه ښايي. آیا تا د خپل رب دا فرمان نه دی اورېدلی چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل ای مؤمنانو په تاسو څه سوي دي چې کله تاسو ته د الله تعالی په لاره کې جهاد ته د وتلو لپاره وویل سي نو تاسې ځمکې ته درانه کیږئ او غزا ته نه ځئ ایا تاسې د آخرت پر ځای د دنیا په ژوند خوښ یې پس د دنیا د ژوند متاع د آخرت په مقابله کې ډیر لږ دی ښه په غور سره یې واوره زه چې تا ته کوم قاطع دلایل وړاندې کوم د هغه په اورېدو سره به ته په دې پوه سې چې ته له جهاده صرف خپل بد نصیب بې برخې کړی. له جهاده ستا د وروسته کېدو یوازنی سبب ستا خپل خواهشات او رټل سوی شیطان دی. قدرمنو اورېدونکو! د نن ورځې خپرونه همدومره ده.